پس د سورۃ الانعام نا یو کم سلوختم دی په نزول کې پس د سورې سواد نا نازل شوه دی مونږ ویلو چې د هر صورت نه مخکې مونږ یو څو خبرې کوو یو ربط د صورت د مخکې صورت سره چې دا صورت مخکې صورت بس راوړې دي د دې سو اجرا دیتا وای مونږه ربط د صورت تعلق د صورت د مخ کی صورت سره نو د صورت الاعراف صورت الانعام سره ربط او تعلق په ډیر وجه باندې دی یو دا چار کلا مکه صورت الانعام کې دعوه د توحید ثابته کړه په دلائل عقلیه سره د سورۃ الاعراف کې اوس اومغه دعوه د توحید بیانې په دلائل نقلیه سره وګوره پیغمبرانو هم دا مسله بیان کړې ده نوح علیہ السلام هود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام اریو نبی دا مسله بیان کړی دا دیو جنا ورپسې وروړو یا مخ کی صورت کی را دکړو دواړو قسمونو د شرک باندې شرک اعتقادی او شرک فعلی سورة الاعراف کې رد شرک هم کوي اثبات توحید هم کوي دیو جنا ورپسې وروړو یا مکی سورات کې د مشرکین استهزاء او ټوکی ذکر کړي ورسول الله صلی الله علیه وسلم پسې نو دې صورت کې تسلی ورکړي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا پروا مکوا الله بس دا امداد کوي دیو جنا ورپسې وروړو نورم غاڼه وجی دي داوی صورت بیان د دریو مسلو یو تسلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او هر یو داعی او مبلغ ته دویمه خبره اتباع د ما انزل او کوي په دې صورت کې دویمه خبره دا ذکر کړي چې الله رب العالمین سره لګلې دي دا یې تابعداري کوي دریمه مسله بیان د توحید او رد شرک د الله وحدانیت بیانوي یواله بیانوي او رد کوي په شرک باندې چې دا الله سره څوک شریک او حصدار نشتا خلاصہ د صورت تقسیم د صورت په اعتبار د مضمون سره سورة الاعراف کې درې مسلې بیانوي او پاغي باندې واقعات بیانوي اوله مسله تسلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او هر یو دای د قران ته د فرعون د طرف نه تکلیف دارنګي د خزي او بیبي بی تکلیف واغه زړه نه له تانګړې تبوم زړه نه تانګې دویمه مسله اتباع د ما انزل او کوي سچي الله را لګلې دي داغه تابعداري وکړي او دا ذکر کوي درې مات کې شیطان ونه کړه نو هغه ناکام شو تباہ او برباد شو دریم بیان د توحید او رد د شرک دا ذکر کوي نوښتم آیات کې آیت نمبر 29 اے امر ربی بالقسط واقیم وجوهکم عند كل مسجد ودو مخلصین له الدین الله بیان د توحید کوي او په دی باندې واقعات د انبیاء علیهم السلام د نوح علیہ الصلوۃ والسلام واقع ذکر کوي او کم شپې ته مات کی وګوره صالح علیہ السلام هم قوم ته دا آواز کوي و زما قوم دیو الله عبادت کوي بل حاجت روا نشتا پینځم واقعا د شعیب علیہ السلام آدمر بچسی پینځه تیایم کې ویلا مدینا خام شعیبا او د دې په معنا او مطلب صرف الله پويږي بل څوک به نه پويږي بعضی مفسرین ذکر کوي وې د آیت کې تسلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د ابجد په حساب سره الف د ابجد په لحاظ سره راځي د یو د پاره لام راځي د دیر شو د پاره ميم راځي د څلوېښتو دپاره او صاد راځي د لس کم سلو دپاره کم چې د قاعدې آخر کې لیکل کړي دي ابجد هوز خطي کلمن وغیره نو دا یو حساب دی ته د ابجدو حساب وي نو په دې حساب سره چې دا ټول را جمع کې تقریبا یو سل یو شپیته راځي 161 ها نو معنا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی را چې 161 سال بعد ستا دین با په ټوله دنیا باندې خور شي هدی الف لام میم صاد کې نبی علیہ السلام له تسلی ورکړي چنانچه بیا هم دارنګ وشول د هارون زمانه وا چې اقتدار داغه چین روس او هندستان ته را رسیدلو امام ابو یوسف رحم الله داغه په حکم باندې کتاب الخراج لیکلو د فقې کتاب او او دارنګي امام ابو حنیفه رحم الله فقہ په ټوله دنیا باندې عام شوی و داسې فقه او داسې بهترین علم چې چا داغه مقابله نشو کوله داغه شاګردانو الله رب العالمین ورلا نران شاګردان پیدا کړل امام ابو یوسف رحمه الله امام محمد رحمه الله اغي د خپل استاد امام ابو حنیفه رحمه الله علم په ټوله دنیا باندې خور کو او یو ځل په مصر کې یو کلی او رئی په نوم باندې پای کې سمولیانو د امام ابو حنیفه رحم الله بد ویلو ان مامون چې خبر شو هغه ټول راوختل او د ټولو نه تاسو کو ورته وی تاسو د امام ابو حنیفه رحم الله بدوای او زه تاسو د اوسو مسلو ته پوښتنه کوم د سوار لس مسلو ته پوښتنه کړیو ورته وی چې تاسو به د امام ابو حنیفه رحم الله په اصول باندې دا نه حل کوي چې پته مولګي چې تاسو څومره تکړه یې نو اغي بیا دا مسائل حل نکړې شول خو پای کې یو عالم او نظر ابن شمیل مامون بادشاہ ورته وی وکړه تاسو کې دا نظر ابن شمیل نه نو ما به تاسو سره کتلیو چې تاسو د امام بنی فرم الله بدوای نو دې کې تسلی دا نبی علیہ السلام ته چې یو سل یوش په تکاله بعد ستا دین با په ټوله دنیا باندې خور شي الف لام میم صاد کتاب انزل الیک پیغمبر د عظیم شان کتاب دی انزل الیک چرا لګل شی تا تا فلا یکن فی صدرک حرج منه نو ندی شی پسینستا کی تنگسیا د بیان د قرآن نا ګوره الله پاک چې دا خبره کوي نو هسې نه کوي دې کې اشاره دی ته چې په بیان د قران کې د انسان سینا او زړه تنګي لازمن یرا عجیب خبره ده زه خلکو ته قران خیمه به لالچ خیم بغیر تمه خیم چا نه سوالم نه چاته سوال نکوم زاری او منت د پیسو نکوم صرف دا غواړم چې خلک قران زده کړي او خلک بیا هم ناراضي نو زړه تنګيږي او الله وي زړه باندې تنګي نبی علیہ السلام ته وای او هر دای مبلغ د قران ته تر قیامت پورې چې سو قران بیانې نو شیطان دا غزړه کې وسوسه اچي کله یو طریقہ او کله بل طریقہ دغه پاره چې زړه تنگ شي او قران پریری یو ځل زموږ استاد محترم فرمایل وی شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقدوی هغه ویل چې زه د شپې چوده کېدم نو زماز لکرالل چې بس دې کلیوالو ته نور قرآن نه بیانوم زور له قران بیانو مو دی ما سره دښمنی کوي دا هر ځای کې داسي زه قران بیانوم او دای زما خلاف پروپاګاندا کوي دای ما بدنامي او چې سی وس کیږي نو زما خلاف کوي ورګه خپل کار وکړي او بس ما رخبل وس مطابق قرآن بیان کړی دی بچو تا رشتہ دارانو تا دوستانو تا مسئلہ بیان کړی دا زما سه ضرورت یاره دا ټول مليان نه بیانې نو زریم نه بیانو ما زړه کې مې داوي او دشم وای چې ودشم نو د شپې ګورم داسي د خوب حالت دی یو ونه دا او داغه د لاندې ابراهيم عليه السلام ناشته خوب کې مې ولیدل ابراهيم عليه السلام ناشته او غیر چاپیرا خلق ناشتي زورغلم کې ناستم سلام واچولو ما چې سلام واچولو ابراهيم عليه السلام خپلوي وعليكم السلام او بیا ما ته وای پاسه او قران بیان کا دی خلکو ته قران بیان کا وی ما ته چې حضرت ستا مخ کی قران څنګه بیان کړ وی ما ته ابراهیم علی السلام وی چې مال خوان را کوي چې ستا د خلینو قران اورم ما چې قران شروع کو زه خلک سمولیان می قتل چې را روانو او هغه مليان چې هغه ما په جاندل نو هغه کې د ابراهيم عليه السلام مخ کې ما ته وای چې بس کدا قران او نه من استاد مسلې نه من استاد بیان او شر او فساد چې جوړ کړي او داري کړي او داري کړي امات ابراهيم عليه السلام وای ها اولای عاد قومک و ثمود قومک دا ستا د قوم عادیان او ثمودیان دي اوس ستا خوښه ده که دوی سره ملګری کېږې نو بس بیان پرېږده او که موږ سره راځې تر څو چې ژوندی یې نو دا قرآن به بیانې وایي چې را پاڅېدم ژړا شوم پاڅېدم دوه رکعته لمونځ مې وکړو استغفار مې وویل توبه مې وویسته الله مانه غلطي شوې ده دی دی زما دشمنی کوي خو زبا بیام قرآن بیانوم سینه تنگیږي فلا یکن فی صدرک حرج منه نو ندی شی په سینه ستا کی تنگسیا د بیان د قرآن نه الی تنذر بی و ذکر للمؤمنین دې د پاره چې یری په قرآن خلق و ذکر للمؤمنین او نصیحت دې پاره د مؤمنانو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم تابعداري کوي دا کتاب چرا لګل شي تاسو ته تر طرف درف تاسو نه ولا تتبعوا من دونه اولیاء او منی سه لاو دا الله نه نور مددګاران قیلوله کوونکي، قائلون د قیلولې نه دی، معنی د غرمې خوب کوونکي، یا دویمه معنی او هم قائلون یا دیو ویونکي شرک لره قائلون لشرک د شرک وینا یې کوله ځکه الله یې زما عذاب رالو فما کان دعواهم اذ جاءهم باسنا نو نو دعا د دې خبرې د دې کله چراغ دي ته زمونږ عذاب الا ان قالو انا كنا ظالمين مگر دا خبره چې دی بویلا یقینا یمغ ظالمان کله چې په باندې عذاب راغې بیا یې موږ ظالمان یو موږ ډیر ظلم کړو الا ان قالو انا كنا ظالمين مگر دا خبره چې دی به یقینا یو موږ ظالمان خو کله چې عذاب راغی نو بیا څه فائدہ بیا خو دې له هیڅ فائدہ نه ورکولا مگر دا خبره چې هغه یقینا یو موږ ظالمان هغه چاته چې بیان شوی وي دا غنه بم تاسو کوم چې تا ته زما بندا بیان کولو تا ول سمره وخت ور کړو تا دا غ بیان سمره اوریدلو او تا هغه له سمره وخت ور کړو او د خپل بندا د پیغمبر او تابعدار د پیغمبر نه بم تاسو کوم چی تاو له سمره بیان کړو ولانا قصن علیم بعلم وما کننا غائبین خامخ بیان بکو پدای باندې سره علم زمانہ او نه مونږ غائب الله او ماته پته دا والوزن یوم اذن لاک والوزن دیو جن علماء چې بیان کوي نو اسې نه کوي هغه مجبور دي د قران نه قران کې الله وې زب سوال کوم زب تپوس کوم نو ګني هر سړی دا غواړي چې هغه له خې عزت ملاو شي خ بنگلا خ موټر خ هر څه د دنیاوی آرایش اسایش هر څه ورته ملاو شي هر مولا دا غواړي او کم عالم چې هغه د حق بیان کوي دا هغه بدی باندې پويږي چې که چېرې ما حق بیان نه کو خلک شرکیات کوي او زه پرې رد نه کم خلک بدعات کوي زه پرې رد نه کم خلک ډمتوب او ګمراهي کوي زما په محله او زما په معاشره کې او زه پرې رد نه کم قیامت کې به الله له څه جواب ورکوم دیو جنا قرض علما مجبور دي د قران نه چې قران کې الله وایي تپوس بکوما والوزن یوم ذن الحق ډیر داسي یاران دوستانی خپل خپلوانی یره وې څه ضرورت دی خلک یا سم نه مني سره بیان کوي او سره ځان کړوي علما او ته وي نه نه علما او بیان کوي کسو کې مني او کنا والوزن یوم اذن لاق او تول پدا ورځ باندې حق دی حدیث کې راځي امام بخاری رحمه الله کله چې خپل کتاب ختمي صحیح البخاری او عالمانو ته کله چې پکې بسرول شي په اخیری حدیث باندې نو اخیری حدیث دا راوړل چې نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي او باب دی ونزو الموازین القصه ليوم القيامه د آیت د قران ذکر کی چي په ورځ د قيامت الله وي زه به تول او تل اولګوم او پای کي بيا دا آخري حديث ذکر کوي ابو هريره رضي الله تعالی عنه روایت ته نبي عليه السلام فرمایي کلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن ډیر بهترین حدیث دی ډیر خوندور حدیث دی علماء له ځګه خوند ورګي چې کله دا حدیث وای نو هغه خپل تاریخ ورته یاد شي چې کله دا حدیث ویل کېدو زما استاد دا حدیث ویلو نو په دا ورځ مال پټکې په سر کړو او ما ته لوی ذمہواری په سر چولې و کلمتان خفیفتان علی اللسان دو کلمې دي چې په جواب باندې ډېر سپګې دي ثقیلتان فی المیزان او په تول کې ډېرې درنې دي حبیبتان الی الرحمن الله پاک ته ډېرې زیاتې خوښې دي کله بشي پرز د قیامت او بیا وای ا کلمې سری سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ا کلمې دادی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم د دیو جنا په بعضی روایتو کې راځي څوک محدثین ذکر کوي چې دا عمل وانه بتلل شي چا چې عمل کړی دنیا کې نو دیو بتل میزان کې واچول شي چې څومره د وزنی داغه مطابق بدل اجر ملويږي سو ګوي چې نه د اعمال بتلل شي او د دې مثال د ترمامیټر دی لکه ډاکټر چې ترمامیټر مریض لور کی ترخ کی ونیسی لږ ساعت بعد چې راو او باسی نو ورته وای چې ستا دومره ټمپریچر دی دارنګي مثال د مختلفه مثالونه دی په دنیا کې داغه نو اعمال بتلل شي او پای کې اخیری حدیث کې امام بخاری دا حدیث وروړي چې دا دوه کلمې دي په جبه ډېر سپکې دي خو په وزن او په تول کې ډېرې درنې دي، الله ته ډېرې خوښې دي، هغه کلمې دي، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم، دا کلمې وایه، د رمضان المبارک بهترینه میاشت ده، نو چې فضول ګپ شپ لګې، د بل غیبت کې، نو هغې نه دا کلمه وایه که نه، ذکر او اذکار کوه، او ډېره بهترینه کلمه ده، ځکه الله ته ډېره خوښه ده. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم هر مسلمان له پکار دی چې هغه هر وخت دا کلمه وایي اوسګاره پلار او ذکر داسې یو عمل دی چې په ولاړه کیږي په ناسته کیږي په ملاسته کیږي هر ټیم کیږي په کټ کې پروتي خوب دل نه درځي ذکر شروع کا نور څه درله نه درځي بس دا کلمې وايه سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم په لاره روان يې د فضول ګپ شپ لګولو په ځای دا کلمې وايه دارنګ ملګرو سره ناست يې حجره کې بیټک کې کوسه کې دکان کې ناست يې دا کلمې وايه سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم او دا خو بهترینه میاشت ده د سیزن میاشت ده د مسلمان د پاره الله ډیره بهترینه میاشت پیدا کړې ده هغه میاشت چې پای کې نفل درجه د فرض لري او فرض یو فرض دا یو فرض درجه لري ولی مسلمان په دې میاشت کې مغافل شوي دا الله کتاب ته اوسګار نشي دا الله ذکر ته اوسګار نشي د دیو جنا چې مسلمان وي او د قران نه ځان خبر کی هغه په دې میاش کې الله ته توجه کوي یول وزن یوم الذین لاق او تول په دا ورځ باندې حق دی فمن ثقلت موازینو هغه څوک ثقلت موازینو چې درون شي تول د عمل ددا فاولائک هم المفلحون دا کسان دی کامیاب او من خفت موازین و آسوک چیز پکشی تول دا عمل دا دا فاولائک الذین خسروا انفسهم دا کسان دی چې دا تاوان کې چولی دی خپل ځانونه ټول کال دی دنیا ګټلې دا مال دولت بسې منډه والی دی دا یو میاش خدای الله عبادت لورکا د الله کتاب لور کا چې تول دې درون شي او سپته لګي دا میاش کې مرګ راشي نو چې تا عمل نه کړي نو الله له بس پیش کې او چې عمل دې کړي نو عمل د تول هغه عمل هغه بدرونی او چې سپک شي الله وی ځان تاوان کې واچولو بما كانوا بآياتنا يظلمون په سبب د دې چې دوی زمون په آیاتونو ظلم کوونکی او د ټولو نه لوی ظلم دا الله د آیاتونو سره دا دی چې د الله کتاب پرې دی ولقد مکنناکم فی الارض اکثر ناشکره یی الله درباندی احسان کړی دی نعمتونه یی درکړی دی د الله شکریه ادا کړه رول رمټ زیات یی درکړی دی مال دولت یی درکړی کور یی درکړی دی بچی درکړی دی دا د الله نعمتونه دی په دې د الله شکریه ادا کا او چې د الله شکریه دې ادا کړه سوره ابراهیم کله چې حکم وګرب تاسو کتا سو شکریا ادا کړه زما د نعمت نو زه به تاسو له نورم زیات کوم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید او کتا سو نه شکر وکړه نو زما عذاب دې سخت نبی علیہ السلام بدعا کولا اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک الله زما امدادو کی ستا په ذکر باندې او ستا په شکر باندې او ستا په بهترین عبادت باندې څه مطلب نبی علیه الصلاة والسلام به وی الله زما امدادو کی ستا په ذکر او شکر باندې چې زه ستا شکرګزار باندې جوړ شم نبی علیہ السلام بدا الله شکریا ادا کولا نو تلا سی چې ته ځان ته غټ سړی او ته ما ډیر عبادت کو نو ما عبادتنا که حق عبادت یک الله څنګه چې ستا شان مناسب او شان عبادت مې ونکړې شو ستا د کتاب د قرآن چې څنګه حق و هغه شان مې ادا نه کړو ته ډېر هر څه وکې بیا هم وایې الله ما هېڅ نه دي کړي یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چا ووې د نبی علیه السلام باره کې راځي چې دومره عبادت به حضرت کولو چې د هغه خپې مبارکې به وپړسېدې د ډېر ودرېدو د وجې نه یو ورځ چا ورته حضرت ولی دومره تکلیف کی او قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر مخ کی رسو ټول ګناونه الله درته معاف کړی دي ولی دومره ځان کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل افلا اكون عبدا شکورا چې الله مال دومره نعمت راکړي او په ما دومره احسان کړي چې له مخکې وروسته ټول ګناهونه یې زما معاف کړي دي، نو زه د الله شکرګزار بنده ولې جوړ نه شم؟ د هغه شکریه ولې نه ادا کوم؟ نو چې تا له الله علم د قرآن درکړی دی، ویې ښیه، ویې وایه، بار بار یې ووایه او چې هر څومره یې ووایې، الله! څنګه چې حق و، هغه شان مې ادا نه کړو، قلیلا ما تشکرون، عبادت دې وکړو، نوافل دې وکړل، قرآن دی ویلو تلاوت دی وکو ذکر دی وکو او دارنګي نفلونه دی وکړل دعا دی وکړه هر یو عبادت دی چې وکو ته وای الله ستاله عبادت حق می ادا نکړو څنګه چې پکارو هغه شان می ونکو فزاید دی چې توای بس هم استاد فرمایل وې دوه رکعات نفل سګړي بیا ملک می شرشم کو او بیا بره بره ګوري چې د وحي په انتظاری دا نه چې هر څومره عبادت وکړي او الله ما هیڅ نه دی کړی او چې څومره د الله شکریا ادا کړه الله به دغه نعمت نور زیات کړي قران دی ویلو د قران د نعمت شکریا دا چې خلکو ته وخایا بچو ته وخایا رشتہ دار ته یار دوستا کلی والو ته وخایا الله به نور علم درکړي او انوارات د قران به ور باندې کولاو کی دارنګي په بچی باندې د قران علم وکا الله بدل برکتونه راولي په کور کې لئن شکرتم لازیدنکم او کنا شکری دی وکړه نو دا الله عذاب سخت دی کدا قران دا شکری دی وکړه الله بدل عالم د قران چت کی او بیا بارمان کې اوس موقع ده الله دل علم د قران عالم د قران درکړي داغه نه فائدہ والا او کنا شکری دی وکړه ساید چې بیا ورنه وخت تیری قلیل ما تشکرون ولقد خلقناکم ثم صورناکم اوس واقعا د آدم علی السلام او د ابلیس په دې مسله چې اتباع د منزلو کوي تاقی سره مونږ پیدا کړی تاسو بیا مو شکلونه درکړی تاسو ته ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم بیا وې مونږ ملائکه ته سجده وکړي په طرف د آدم علی السلام وسجدوا الا ابلیس نو دې سجده وکړه مگر شیطان نکړه زری پیدا کړیم د اور نه او دې پیدا کړی د خاورې نه تکبر وکړو وزه خو ډیر لوی ما او دیسره زبدل سجده کوما حالان کې شیطان کم کلو تکبر اکثر کم کل کوي لوی چې ځان کې راولي او وای چې زه خو څه شی ما دا ډیر کم کلی ځکه ته یې شی نه یو رد دی چې الله بند کی نو ته بیا هیڅ نشې کولی الله رب العالمین چې درلا یو غوږ کور کی ته هیڅ نشې کولی دنیا ډاکټرانو باندې وګرځا او چې الله یې نخ کوي د چاپلار هم نشي کولی دارنګي هر څه چې کوي یوازې الله کوي اختیارات د الله دي دا مه وایه چې تکبر دې زړه کې راشي ما سره مال دولت دی ما سره روب او دبدبه ده نه په مال دولت هیڅ نشي کولی ډیر مالدار خلک واغی کروڑونه روپې ولګي خدای بیماری الله نه ښه کوي ا دیو جنا تکبر بنکه شیطان تکبر کړو الله ذلیل او رسوا کړو او تکبر همیشه لپاره بے وقوف کوي دا کمکلو خاور بهتر ده د اور نه زګه چې خاور کې شی واچي دانه واچي نو هغه زرغون شي او اور کې چې دانه واچي نو هغه وسوځي دیو جنوی دا ناج و در زمین بنا شود سر شا سر سبزی بستان شود دا نوی خاورو کی هر وقت زرغونی گی تا دا خاورو پیدا شوی زرغون نشوی دارنگی اور دا خاوری دا پاسا بلیگی پروائی نی دا خاوری او خاوره چې د اور د پاسه ورواچې نو اور مرشي قال انظرني الى يوم يبعثون پاتې دا مخکې ما سوره بقره کې تفصیل کړو باندې خلک وای وای شیطان اول کې فرشتہ وا بیا کله چې سجدي نه انکار وکړو بیا شیطان شو دا خبره غلطه ده ځکه چې فرشتي دا نورانی مخلوق دی دا الله رب العالمین نورانی مخلوق پیدا کړی دی او شیطان ناری مخلوق دی دور پیدا شوی دی دوارو کی فرق دی دا درو دی چه شیطان دا اولوی فرشتہ وا او سوک سوک بکی وئی وی دا فرشتو استازو دا دی ڈکوسلی دی استاز استاز نو دا الله وای کان من الجن ففسق عن امر ربي دا د پیریانو د نسل نو ځان له جنس دی فرشتہ نو قال انذرني لا يوم يبعثون دا وی بزما مولد را کې مال تر د دوباره پورته کیدو قال فإنك من المنذرين الله ورته یقینا تبعید مولد ورکړې شو نه ورستو نه باور پسی شیطان کوشش کئی سو باولم سی نو ٹیلیفون با تاو کی الا مور دی بیمار دا پلار دی بیمار دی الا فلانے کار دی وزان راو رسوا دا قرآن نبی محروم کی زمونگا استاد محترم فرمائل و شیخ قرآن رحمه الله سره یو طالب العلم او هغه راغله قرآن ته دیر طالبو وای یو ورځ شیخ القرآن رحم الله ته وای چې حضرت خط راغلی دی د کلی نه او خط کې لیکلی دی چې مور دی بیمار ده او کراونه رسیدل نو کې دي شي چې مړ یو ویني او یا کې دي شي مړ یو نه ویني پته نه لګي وای شیخ القرآن رحم الله ته چې خط ویلو هغه ته چې ګورا دا د مليانو سازش دی د بدعتيانو مشرکانو او هغه تا نه پری دی قران زده کول ته نور چې څنګه ستا خو به عزت من کوم نه وای د دینه خبر شي چې ته مال راغله زمانه قران زده کې دا غي تا ما سره نه پری دی نو تعالی دا سازش جوړ کړي ټلیفونونه هغه وخت کیونه وی هغه چې نه جی زه ځم او بس ما له اجازت راکوي ما ټیک ده لاړ شه ورستو بس ته ما نه وی کله چې کلی ته لاړو بیا اختر نه بعد بیا رالو او ما ته وی چې حق خبره چې تا کما کړې و دا سازش د مليانو نه مور بیمار وا او نه نور سو صرف زه د قران نه منې کوله من خلفهم دا شیطان دا سازشونه کوي او قسم کړي دي وعن ایمانهم او د خي طرف د دینا وعن شمائلهم او د ګس طرف د دینا زړه ګس طرف ته نو زړه کې باور ته وسوسه واچو ما مړه ټول ورځ ببل سری قران ته بناسته او ته خازم داغه په بیان نه پويږي سلامت کې نه د دې جنت نه مذعوب مدحورا بچی رټل شي لمن تبعک منهم چا چې تابعداري وکستا د دینا لام لان جهنم نو خامغا زبډکم جهنم منکم تاسو اجمعین د غوندونا الله وی سوک چې د شیطان تابعداري نو شیطان سره تابعدارو جهنم به ډکوم مخکې سوره بقره کې ما تفصیل کړو دا بنای چې شی به ظالمانو نه پیغمبر ظالم نشي کېږي ووسوسه لهم الشیطان وسوسه اچول دارو له شیطان لیبدیا لهما د لپاره چې کارګي دوارو لره ما هغه سه وریانهما چې پړشو د دې دوارو نه من سواتهما بیزتی د دوارو یا او رد د دوارو یو بلتا دا وسوسه څنګه وشوه نو مخکې ما ویلو چې دا یا خدا وا چې دې کله وتلو نو په دې تلو تلو کې آدم علی السلام او بی بی حوا ته وسوسه واچولا وزه خاصم بوزما راشه چې دیم ځان سره وباسم لکه یو نیمه شرارتی سړی هغه زه خاصم گمراه مو راشه چې داخله کم ځان سره گمراه کم نو څه عمل چې خپل کوي نور به باندې مبتلا کی او یا دویم دا وا چې دای چکر لراوتلیو نو دا جنت گیټ سره دروازې سره بده ولاړو او دای بهر راتل چکر لا نو دا هغه زینا د بهر نه به دای توسوسه چولې زړه کې دا خبره به وتکولې او دا نه چې وای دنه مار جوړ شو د مار په د لړم په شکل کې دن نرالو او بیا شیطان داسې ډکوسلی دی الا ان تکونا وقال ما ناکما او دویم دا چې الله وای ما وریا من سواتهما چې داړو ته خپل عورت کار شي نو ابن کثیر ابن جریر او دارنګ احکام القرآن دتا جساس ټول ذکر کئی علیهما لباس من نور په دې دوانو باندې نورانی لباس د جنت هغه نورانی لباس ته نه وېستو او دانه چې بالکل بربند شیو ولی الله رب العالمین د چا دومره بیزتی نه کوي د خپل پیغمبر وسنګ داسې بیزتی وکي چې هغه بالکل بربند شي او مثال یې داسې دی لکه یو پولیس والا وي کله چې د هغه نه داسې غلطي وشي چې هغه د پولیس د رولز خلاف وي نو د هغه نه هغه غوټۍ لري کي د پولیسو هغه وردي ترې نه لري کي او کپړې د هغه پاتې وي خو دا نه خلک وایي کپړې ترې نه ویستې مطلب دا چې د پولیسو کوم د عزت وردي وه هغه ترې نه ویسته او دا نه چې بالکل بربنډ شي دارنګه عربی کې دا عورت په معنا د بیزته راضی لکه حدیث کې راضی لا تتبی عورت اخیکم د خپل ارور مسلمان بیزته په سم کې گئی او دیو جنا مفسرین چې عورت ذکر کړي دا غا په معنا د بیزته سره یا عورت د دوانو یو بل تخکار شو من الخالدین دا میشه پاتی کی دن گولا قسمونه ورته وخوړل چې دا د دې لپاره دي چې تاسو نه فرشتي جوړ شي ځکه یې منې کړی او یادا چې دې کې به میشه پاتې شي نو دوکه یې کړل وقاسمهما انی لکما لمن الناسین قسمونه وکړل دوار تا یقینا زما تاسو له خیر خوانو نه و انسانا وطفقا ينصفان عليهما او شروع شل دواړه چې پټولې په ځان باندې می ورق الجنه د پاڼو د جنت نه د دې مثال داسې دی لکه اختر کې الکان اکثر ګرمیانو کې یخو ځایونو له پچکر باندې زی نو چې لاړ شي ګاډې بولی ځان سره واپس چې راځي نو اکثر د چکر په ګاډي باندې چې ګوره نو د نختر لخته به ولاړی دا دې لپاره دا هغه ځای هغه نه خزان سره وروړي دا سه هر ځای ته چې لاړ شي نو دارنګ آدم علی السلام بیبي بی حوا د جنت پاڼې ځان سره وروړي وناداهما ربهما واسکو دعا او طرف د دوانو الم انحکما انو من کړي ما تاسو دواړه الله پاک نه معافي په څه باندې وغوښته؟ سوره بقره کې ما تفصیلي بیان کړی و. بعضې خلک وایي د ځان نه یو روایت یې جوړ کړی دی، وایي آدم علیه الصلوة والسلام الله پاک ته وایي، اللهم انی اسألک بحق محمد صلی الله علیه وسلم. الله وی د نبی علیہ السلام د محمد علیہ السلام په وسیله تانا معافی غواړم وی الله پاک ورته وی کیف عرفت ولم اخلقو تاغه څنګه او پیجندو اخو مالا پیدا کړی نه دی وی هغه ادم علیہ السلام ته وی چې الله کله چې تازه پیدا کړم نو ما چې برو کتل نو په عرش باندې لیکلی لا اله الا الله محمد رسول الله وایي ما وې چې تا د خپل نوم سره نه دی یو ځای کړی مګر دا هغه چا نوم چې هغه برکت والا دی ځکه مې د ده په نوم وسیله وغوښته وی الله پاک ورته چې آو ته خو زه کدی ما نو پیدا کړی نو دا ټول جهان انسانانو پیریان اس به منو پیدا کړی او شاعران دا غي د پاره بیا شیرونه وای وای که صورت د محمد نه پیدا پیدا کړي بخدای نه دا دنیا